شوی وو تاسو خدمت کې دا خبره عرض کړې وه چې الله جل جلاله په سورۃ الفاتحه په ابتدا کې ارشاد مبارک فرمایي الحمدلله رب العالمين په دې کې الله جل جلاله موږ مسلمانانو مؤمنانو ته یو بنیادی او ضروری هغه عقیدی طرف ته متوجه کوي او د هغه عقیدی اثبات الله جل جلاله په دې آیات مبارک کې کوي هغه عقیده څه ده؟ عقیده توحید. الله جل جلاله رب العالمین دا د ټولو جهانونو چې څومره په دې دنیا کې جهانونه دي او دا دنیا ده وچه ده لنده ده بحر ده بر ده چې څونه د دنیا دا نظام ده د دې پرورش الله جل جلاله کوي د دې پروردگار الله جل جلاله ده د دې منتظم د دې ټول نظام هغه د الله جل جلاله په قبضه قدرت کې کله چې زمونږ په ذهن کې دا خبره او زمونږ زړه کې دا خبره مضبوطه او راسخه شوله چې الله جل جلاله ټول نظام د دې دنیا چې څونه ده د دې پرورش څوک الله جل جلاله څوک هم سره شریک معاون مددگار نشته دا ټول د الله جل جله په قبضه قدرت کې دي، نن هم دي، پرون ورځ هم وو، سبا به هم وي. چې کله دغه عقیده زموږ په ذهن کې مضبوطه شوله، خود به خود چې عقل پوره عقل وي، سلیم عقل وي، صحیح عقل وي، نو هغه وایي چې دونه لوی ذات چی یکی تنها د دی دنیا دومره لوی نظام چلوی دا ټول د ده په قدرت کی دی نو یقینا د عبادت لایق هم دقه یو ذات ده معبود نیول هم دقه یو ذات ده اطاعت فرمانبرداری، خبره منل د همدق که یو ذات پکار دی، توحید، نو دې سره الله جل جلاله مونږ ته د عقیده توحید طرف ته هغه متوجه کوي او دا خبره هم مونږ ته ښیي چې د انسان د کامیابی او د فلاح دنیا او آخرت کې اولنې سیړې او درجه هغه مضبوط عقیده توحید څنګه دې آیتونو مبارکو کې موږ ته په دې څو جمعو کې دا خبره معلومه شوه چې الله رحمت وسع ده په دې دنیا کې څوک هم د الله د رحمت نه محروم نه ده که دوست که دوست ده او که دشمن ده که الله مني او که الله جل جلاله نه مني که هغه د الله نه حیا کوي او که ګستاخ دی چې څنګه ده الله رحمت نه فایده اخلي او د الله رحمت نه محروم نه ده نه د الله تعالی رحمت وسیع د قشان ته د الله جل جلاله رحمت دا کامل ده هغې دنیا کې نو چې الله رحمت هغه رحمان هم دی او رحم هغه رحمت رحیم ته هم تقسیم شوی ده اوس خامخا چې دغه عقیده زموږ ذهن کې راغله چې الله وسیع رحمت ده په دې دنیا کې نو خود به خود زمونږ عقل چې صحیح عقل عقل سلیم چې ورته دا عقیده په کې مضبوطیږي چې الله جل جلاله دا انسانان چې په دې دنیا کې پیدا کړي دي دا یې هسې تورې تیارې کې نه دي پرېښي دا څه د ځناورو د رمیو د خرونو د ګړو د وزو په شان یې نه ده خوشي کړی لکه موږ ګډې وزې غر ته بوځو نو بیا یې خوشي کړو چې څه خورې هغه پرېږده خپل خورې کړه پردی نه الله جل جلاله د رحمت شان دا ده د الله د رحمت تقاضا دا ده چې د انسانانو د پاره به خامخا د زندګي تیرولو د پاره یو قانون را اصلي هغه قانون چې هغه الله جل جلاله د خپل علم برابر د خپل هغه رحمت برابر د انسانانو د پاره برابر کړي هغه قانون براغسته او بیا د هغه قانون د تعلیم د پاره خامخا یو استاد پکار دی خبره په دې باندې تفصیلی درته کړې ده استاد پکار الله جل جلاله د حضرت آدم علی السلام نه ونیسه تر پیغمبر علیه السلام پورې انبیاء علیهم السلام وقت په وقت باندې را استولي او د هر پیغمبر سره کتاب او صحیفه او باقاعده قانون او شريعت ورکړی ده چي دي قانون او د شريعت تشريع او مساغت دي انسانانو ته وکړه چي دا د دي قانون او دي شريعت برابر خپله زندګي تيره کړي نو خود به خود مونږ ته پته ولګېده چي دا سلسله د رسالت او د نبوت دا د انسانانو کي را شروع شوې تر پیغمبر علیه السلام رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا اخیری پیغمبر ده د دې نه بعد هیڅ قسم پیغمبر نه راځي او نه راتلی شي که څوک دعوه د نبوت کوي هغه دروغ وایي کذاب ده کذاب جوټ وایي نو زمونږ د دې تر زندگی لپاره قرآن عظیم الشان د الله کتاب دا رحمت دی دقه شان ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټول زندگی څومره زندگی چې د پیغمبر علیه السلام هغه مونږ ته مخکې پرته ده څونه زندگی چې ده کله د پیغمبر علیه السلام خبرې دي او کله پیغمبر علیه السلام مدریدل دي نشیست او برخاست څه چې دي دا ټول د قران فاک تشريح ده دا د قران فاک شرح ده دا د قران فاک وضاحت ده نو الرحمن الرحیم کی الله جل جلاله مونږ ته یو بنیادی عقیده طرف ته متوجه کړي چې عقیده رسالت او د هغې د اثبات لپاره باقاعده په دې آیتونو مبارکو کې تاسو تشریح وشول او دریم آیات مبارک کې الله فرمایي مالک یوم الدین الله مالک د ورځی د جزا داسی یو پوره او جامع جمله الله استعمال کړه ده چی د دی نه بلا شی خبری را ووتلی الله جل جلاله مالک یوم الدین الله مالک د ورځی د جزا او د حساب مونږ دې طرف ته متوجه کړي ددې دنیا حقیقت مونږ ته ښکاره کوي د آخرت حقیقت مونږ له ښکاره کوي د دې دنیا حقیقت سره فنا دې دنیا نه به مونږ زو پاتې کیږو بنه الله جل جلاله علمی انداز کې هم مونږ ته دا خبره واضح او څرګند کړې عملی انداز کې هم دې دنیا د هر څیز ابتدا او د انتها منځ کې فرق نو جوان سونه خپل خایسته بیا بوډا شي بل ورځ اعلان وشي پلانې وفات شي د دنیا حقیقت فنا دې دنیا حقیقت دا زمونږ د اخرت د سفر لپاره یوه مرحله ده او د دنیا حقیقت دا ده چې دا زمونږ د امتحان حال دی. د دنیا کې الله جل جلاله زمونږ ازمایش کوي، مونږ امتحان حالي. حقیقت د دنیا دا ده چې په دې دنیا کې الله جل جلاله چې د انسانانو ته قانون راستولې ده په هر انسان سره دوه فرشتې لګولې دي یو ښه سیټ دا دی دا سیټ او بل کیم سیټ دا فرشتي الله دې لپاره مقرر کړی دي چې زما او تعالی ټول کردار د ټول افعال نگرانی وکي هغه حاضر باش ولاړې دي چې کومه خبره زمونږ د خولې نه وځي که د خیر خبره وي او که د شر خبره وي هغه لیکي که د خیر کار وي او که د شر کار وي هغه لیکي او محفوظ کوي کوم ښه سړی ته فرشته ده هغه اعمال صالحه نیک اعمال لیکي الله دې موږ ته نیک اعمال توفیق راکړي کوم ګس سيټ ته ده هغه زموږ بد اعمال دي الله مو د بد اعمال نه ټول مسلمانان مؤمنان محفوظ کړي دا محفوظ نو موږ ته پته ولګي دا چې زموږ د هر ذره ذره حساب په قیامت کې الله جل جلاله موږ سره کوي د خبرو حساب کوي د موږ د افعال حساب کوي د هر څه حساب را سره کوي دلته دم او قدم دواړه په حساب او بیا چې مونږ د اعمال وکړل کېدای شي چې ځین کې دا خبره راشي چې مونږ عمل وکړو بیا ختم شي زه لګیم خبره کوم تاسو یې اوري بیا ختم شي الله وايي ووجدوا ما عملوا حاضرا دا ټول انسانان چې څونه دي په دنیا کې څونه د دوه افعال دي اقوال دي خبرې دي کردار ده د زړه والا نیتونه دي د زړه خبرې دي د سترګو والا اعمال دي د غوګونو والا اعمال د زبان والا اعمال د لاس والا اعمال دي د ټول بدن والا اعمال څنګه اعمال دي دا به ټول منکر کلامات دي. موجود بالکل باقاعده به د دوی فلم ورته چلیږي یو قسم چې د هغې دنیا سره مناسب که د په یو مجمع کې یو عمل کړی وي نیک عمل په هغې مجمع کې به یې الله ښکاره کوي زمونږ تاسو دا دا ناسته به انشاءالله العزیز قیامت کې الله ښکاره کوي مونږ تاسو دا نیک عمل واعظ او نصیحت تاسو یو نگران مقرر کړی دی استا خوبت ساری او بیا الله جل شان ګوره پکړ دین په حال نه کې لایشه ته توبه وباس چې دا توبه تایب شي چې دا مسلمان شي پکړ دین کې د تشریکی الله چا سره ظلم نه کوي تا سونه اعمال صالحه کړی دي نیک اعمال د هغه په برابر به الله د ثواب درکې بلکې لا زیات یو نیکی به الله په لسو باندې بدلي بعض روایتو کې راځي په وسو باندې بدلي او کوم بد عمل کې کړی د هغه بد عمل برابر به موافق به الله د سزا ورکړي نو فکر اخرت دا مطلب چې د الله جل جلاله په حضور کې به موږ ودرېږو او موږ سره به الله جل جلاله محاسبه کوي د دنیا عدالت ته چې سړی راځي نو بیا یې خپې رپېږي چې خدای څه فیصله وکړي څه چل وکړي خو که د الله عدالت ته راځي چې د رب مهرباني نه مشکل دی نو دا فکر اخرت دا معنا چې د الله جل جلاله حضور کې به خامخا ضرور موږ درې او چودري به الله جل جلاله زموږ د ټول کارنامو د ټول کردار چې دنیا کې مسکړي دي دا ټول حساب الله جل جلاله را سره کوي حساب د قشانت زموږ عقیده دا قایمه شي چې زه نیک اعمال کوم نو الله به مانه راضي شي، الله عزوجل به مانه خوشحال شي او چې کله الله راضي شي او خوشحال شي نو هغې بندګانو ته الله جنت ورکوي، جنت او د جنت په نعمتونو باندې سرفراز کوي او که الله خفه شي الله جل جلاله ناراض شي مونږ په حساب کې فیل شو زمونږ پارچه کمزوري وي که الله جل جلاله مونږ مغفرت وکړي پیغمبر اسلام شفاعت وکړي علما او انبیا شهدا حفاظ بعضی روایت کې مؤذن هم راځي او شفاعت کوي بعضی روایت کې د څوک جمعه کې اذان کوي او قیامت شفاعت کوي دا دې ملک کې تیار کړی هر څه پکې محفوظ دي دا هم نه راکی کني احکام خلاص ده کبه دا عمل وګس لاس ده دا چې ته موقع مړ نه شول بیا په دې باندې چې ته وچ مو پاس نو فکر اخرت نو مالک یوم الدین مونږ ته یې دنیا حقیقت ښکاره کړ چې دا فانی د آخرت حقیقت دایمي زندگی ابد الابد زندگی یو ځل الله سو پاس کې بیا پیل کیږي نه که یو ځل پیل شي کافر پیل له همیشه لپاره او مسلمان بیا پاس ته ایمان ورته کې جهنم ته لاړ شي بیا ورته ایمان دونه لوی نعمت ده چې د جنت نه هم د دې نعمت قیمت زیات ده ځکه که یو سړی جهنم ته خورې واچي هم بیا یې بیا جنت ته راولي خو چې مؤمن وي مؤمن مسلمان او ایمان ورسره وي صحابه کرام په زړونو کې پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک کوشش د دې کړی و چې عقیده اخرت پکې مضبوطه شي ما تاسو ته په تېره جمعه ویلي چې کله عقیده اخرت راشي بیا الله جل جلاله د انسان په دې طبیعت کې عدل او انصاف صفت راوړي دا بیا ډېر عادل انسان الله او ګرځي منصف انسان رسول الله بچ کوي چا عقیده اخیرت راشه او مضبوط راشه او بیا انسان کې نیکی او تقوا را صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم چې دا روښانه او خایسته ستوري و د شریعت هغه کې نمایان صفت داو چې هغه په ذهنونو کې په زونو کې عقیده اخیرت دا مضبوط عقیده اخرت دا مثبت وي. د هغې له وجې نه صحابه کرام عدل او انصاف معیاري له معیاري د صحابه کرامو نیکي او تقوا دا موږ لپاره نمونه او معیار د معیار وجه څه وجه څه هغو ذهنونو کې هغو زړونو کې هغه فکر آخرت عقیده آخرت د الله حضور کې ودرېدل دا مضبوط شوي ما هغی طریقی سره دی ګناه نه پاک که یا رسول الله ای دی الله پیغمبره کوم قانون شریعت ولا مقرر کړی دی او کوم قانون الله د انسانانو طهارت لپاره د پاکی لپاره مقرر کړی د دې ګناه نه وجه پیغمبر اسلام مبارک ورته اشاره فرمایي چې ستا ګناه اقرار وکړ نو موږ تعالی او د دې سزا سره سزا اداره چې یا سل کوړي دي د هغې نه بعد به ورته دوه کاله ته یې ورکړې او چې ته یې له وله ورکړل دا بچی به ستا ستر شي لوی به شي چې د دې قابل شي چې په خپله خوراک کولی شي ستا شیدو له ضرورت نه وي او تلې راتلې شي چلته بیرته تلې راتلې شي بیا ورته راشي ورته یې ښه بچه پیدا شي دوه کاله تیر شو استقامت ته سړی حیران شي د صحابه دوه کاله تیر شو دوه کاله نه بعد الله اکبر هغه بیبي بچي په لږه کې راغله او پیغمبر اسلام حضور کې حاضر شو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه طهارت او زمانه پاکي نه تر هغه ما پاکه کړه نه ایف یار د کسور ته یې کټ کوي نه ایف پر کټ دا نه ضمانت نه اخیستلای دا نه یې څوک پسې استولې دي ابي بي دوه کاله بعد کله سره چې نه جوړه مشي نه جوړ شو خروشي کله او دوه کاله بلکې دوه کاله نه هم زیاته ژوندۍ ور باندې تیر شوله فکر اخرت تعمق په شان تاغه د ګناه احساس د ګناه له تعمق نه وي او بي بي راغله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما بچی پیدا شو او کوم نیتا او موده د شیدو ده هغه مې هم ولا ورکړ فلهذا دا بوټي په لاس کې لخري لګیا ده په مات ده اوس بچی چې پیدا شي دا غي مې خپل کشش فکر اخرت پیغمبر اسلام هغه بچی خپل انتظام او دی باندې حتی رجب دې دې الله بندي دې داسې توبه وستله الله حضور کې داسې ندامت او داسې شرمندګي ښکاره کړله چې الله جل جلاله دې توبه هغه انداز ده که چېرته دې توبه لسمه حصہ توبه د مدینې منورې په خلکو باندې تقسیم کړي د ټولو مدینې خلکو ته به الله مغفرت وکړي او کومه زما یو پیاله د سالن د پاره ترکاری د پاره دی یو بل څه ولا یاد چې کله زه وفات شم ابا یوسی عمر فاروق ته به ورکی ذکر اوخم او دا پیاله د سالن او دا بل څه چې ما ته ملاو د دې وجه نه زه مسلمانانو امیر وم په لحاظ چې وفات زما امارت کړ شو یاره ستا حق جوړیږي زما پلار نه بعد عمر فاروق څه فرمایي یا الله یا رب العالمین جل جلاله عمر ابو بکر باندې رحم وکړي خدا زمون زمون په شان خلکو د لپاره خبره ډیره مشکله شوه دا عمر فاروق تواضع ده هغه لوی شان ده زمون لپاره خبره مشکله سمون دونه احتیاج چرته کولی شي وجه سوا او که صدیق فکر آخرت چې بیا د سرې د قیامت په ورځ په یو خې باندې د یو سالن په لوخې باندې چې د مسلمانانو حق ته پکې د الله حضور کې زه ولاړ یم او ما سره حساب کېږي فکر آخرت یو عجیبه خبره لیکلې ده ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي بې چاته چې د الله محبت ولګېږي او څوک د الله په محبت باندې مزین او ښکلی شي هغه بیا د دنیا د طلب تلاش نه وي هغه دنیا بیا نه طلبوي دې ته بیا فرصت د الله د محبت او د عشق نه نه په لهذا بیا دوه کار وکړي او جاړې د خوري نه ویری نه او جاړې او که جړا نه دل راځي د جړا شکل جوړوي د شپې